خو دا ستا د رب رحمت ده چې تا ته دغه معلومات درکول کیږي تر څو چې دغه خلک متنبه کړي چې هغه ته له تا نه مخکې کومه تنبه کوونکی نه دی راغلی ښایي چې هغوی متوجه شي او دا موږ د دې لپاره وکړل چې چیرته داسې نه وي چې کله چې دا غو د خپل کړو ورو له امله پر هغو باندې کوم مصیبت راشي نو هغوی ووایي ای پروردګاره تا ولې موږ ته کوم پیغمبر ونه لېږه چې موږ ستا د آیاتونو پیروي کړې وای او له مؤمنانو څخه شوي وای آیا دوی له هغه څه نه منکر شوي نه دي چې له دې نه مخکې موسی علیه صلات وسلام ته ورکړای شوي وو دوی وویل دواړه کوډې دي چې یوه د بلې تایید کوي او وی ویل موږ هیڅ نه منو او لغه چا نه به څوک زیات ګمراه وي چې له خدایي هدایت نه پرته فقط د خپلو خواهشاتو پیروي وکړي الله پاک دغسې ظالمانو ته هیڅکله هدایت نه کوي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون سيئة ومما رزقناهم ينفقون دا هغه کسان دي چې دوی ته به د دې اجر دوه ځله ورکړ شي دغه زغم ټینګار په بدل کې چې هغوی وښوده هغوی د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي او کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده د هغې نه لګښت کوي آیا داس نه ده چې موږ یو امنځای حرم د دوی لپاره سوګنځای وګرځاوه چې داغه لوري ته هر راز نیوي را روان دي زموږ له لوري دروازې په توګه خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهیږي او څومره داسې کلی موږ په ناکړی دي چې دا غو خلق په خپل ژوند ځواک کې مغروب شوی نو ګوري هغه دا غو لوی دلې مینې دي چې لا غو رسته پکې ډیر کم څوک اوسېدلې دي په پای کې همدا موږ وارثان شو او ستا رب د کلیو هلاکونکی نو تر څو چې دا غو مرکز ته به یو پیغمبر نه ولېږلی چې هغو ته زموږ آیاتونه اورولي وای او نه موږ د کلیو هلاکونکو تر څو پورې چې دا غو اوسېدونکي ظالمان شوي نه وای تاسو ته چې هر څه درکړی شوی دی هغه محض دی د دنیوي ژوندانه وسایل او د هغه ښکلا ده او څه چې له الله پاک سره دی هغه له دې نه ډېر غوره او بیخي باقي پاتې کېدونکي دي آیا تاسو له پوهې نه کار نه اخلئ خنو هغه څوک چې لغه سره موږ ښه وعده کړی وي او هغه د هغې منځون کوي آیا دغه چا په تیر کې دا شي چې هغه ته مو صرف د دنیوي ژوندانه وسایل ورکړي وي او بیا هغه د قیامت ورځ د سزا له وروستل کېدونکو خوي دغه وینا چې په کومو کسانو باندې تطبیقېږي هغوی به ووایي ای زموږ ربه بېشکه همدغه خلک دی چې موږ هغوی ګمراه کړي وو موږ دوی همغسې ګمراه کړل لکه څنګه چې موږ په خپله ګمراه شو موږ ستا په حضور کې د بېزارۍ څرګندونه کوو دوی زموږ بندګي نه کوله ستا رب پیدا کوي هر څه چې غواړي او هغه په خپل د خپل کار لپاره چې چاته خوښه شي غوړه کوي دغه ټاکنه د دغو خلقو د کولو کار نه دی الله پاک پاک دی او ډیر لوړ دی له هغه شرک نه چې دوی کوي وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون تا رب پوهیږي هغه څه چې دوی په زړه کې پټوي او هغه څه چې دوی ښکاره کوي وهو الله لا اله الا له الحمد في الاولى والاخره ولهم حكم وإليه ترجعون امغه یو الله پاک چې دغه پرته بل څوک د عبادت مستحق نشته دا موږ لا پاره سنا ستاینه ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم فرمان روایی دا موږ لا پاره ده او دا موږ لوري ته تاسو ټول ورګرځي دونکي یاست اے پیغمبره دوی ته وایه تاسې کله غور وکړ چې که الله پاک تر قیامته پورې پر تاسې د تل لپاره شپه خوره کړي نو له الله پاک نه پرته هغه کوم معبود چې تاسو ته رنایي راولي آیا تاسو نه اورئ د دوی نه پوښتنه وکړه تاسو کله فکر وکړ چې که الله پاک تر قیامت پورې پر تاسو د تل لپاره ورځ خوره کړي نو له الله پاک نه پرته هغه کوم معبود چې تاسو ته شپه راولي تر څو چې تاسو په هغې کې استراحت وکړی شئ آیا تاسو بصیرت نه لرئ ان الله لا يحب الفرحين دا یو واقعیت ده چې قارون د موسی علیه الصلاۃ والسلام د قوم یو فرد وو بیا هغه د خپل قوم پر خلاف سرغړاوی وکړ او موږ هغه ته دومره خزانه ورکړې وې چې دا غو کلیګانی د قوی کسانو یو ټولې اله بلا په سختي سره پورته کولای شوی آیا هغه په دې پوه نه و چې الله پاک له دنه مخکې ډیر داس خلق هلاک کړی دي چې دغه نه زیات قوت او زیاته ډله درلودله له مجرمانو څخه دا غو د ګناه پوښتنه نه کیږي یوه ورځ هغه د خپل قوم په وړاندې په خپل شان شوکت کې ووت کوم کسان چې د دنیوي ژوند غوښتونکي وو د هغه په لیدلو سره یې ویل کاش کې زموږ هم هماغه څه وای چې قارون ته ورکړل شوي دي دی خو د لوی برخې خاوند دی دا الله پاک ثواب دغه چا لپاره ډیر بهتره ده چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا نه ورکول کیږي مګر د زغم خاوندانو ته فخسفنا به وبداره الأرض موږ هېره کړې وه چې الله پاک له خپلو بنده ګانو څخه چې د چا روزي غواړي پراخوي او چا ته چې خوښه شي پرې تنګوي که الله پاک پر موږ احسان نه وای کړی نو موږ به یې هم په ځمکه کې نویستلي وو افسوس زموږ په یاد پاتې نشو چې کافران فلاح نه مومي په ځمکه کې خپل لوی نه غواړي او نه د فساد کولو اراده لري او نیک عاقبت یوازې د پرهیزګارانو لپاره دی من جاء بالحسنة فله خير منها قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم باور ولره چا چې د دې قران مسؤلیت پر تا اچولای دی هغه یو ډیر ښه عاقبت ته ستاره سوونکی دی فلا تكونن ظهيرا للكافرين ته هیڅ کله د دې خبرې هیلمن نه وي چې پر تا د کتاب نازل کړای شي دا خو محض ستا د رب په مهربانۍ سره پر تا نازل شوی دی د کافرانو ملاتړ مکیږه او دا چې د هیڅ کله ونشي چې د الله پاک آیاتونه چې کله پر تا باندې نازل شي نو کافران تا لاغو ته راواړوي د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه او هیڅ کله مشرکانو کې مشاملېږه او له الله جل جلاله سره کوم معبود مبله لاغه پرته بل هیڅ معبود نشته دغه له ذات پرته هر شی هلاک کیدونکی دی فرمان روایی د هامغه ده او د هامغه لوري ته تاسو ټول ورګرځیدونکي یاست